بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة د دې جهادي دورې په سلسله کې د دویم سوال د جوابولو په موضوع کې ده موږ تاسو درې سوالونه مطرح کړو په شروع کې اول دا چې ولې جهاد کو دویم دا چې څنګه جهاد باید وکړو او دریم دا چې د چا په خلاف باندې جهاد وکړو نو د اول سوال په باره کې دوه درې درسونه موږ تاسو واخستل نن د دویم سوال جواب دی چې څنګه جهاد وکړو ګوري ورونو دا جهاد داس یو عبادت دی چې د دې تاثیر اغیز په یو فرد پورې منحصر نه وي مثلا که یو څوک منځ وکوي منځ کوي خدا د مانزه په احکام د سم نه پیږي غلط شي مانځه کې په غلطه طریقه منځ وکړي نو خو یوازې د منځ ونه شو یوازې د په ګناګار شو کنه نور خلکو ته خو تاوان په نه رسی کلی ته خو تاوان په نه رسی ولایت ته خو تاوان په نه رسی قوم ته ولست مملکت ته امت ته خو تاوان په نه رسی یا یو سړی د مثلا د روژې احکام نه دی ور معلوم روژه ورنه خراب شو د ناپوهۍ دی وجنه نو خو یوازې د دروژه فاسده شو یوازې د دروژه باطل شو خراب شو نور خلکو ته خو تاوان نه رسیږي کنه یا یو سړی د مثلا او داسې وکاو منفرد دی امام نه دی داسې یو مختدی انسان دی او داسې غلط وکي یو ځای ته نه وچ پاتې و او داسې سم ونه شو نو خو یوازې د ده او داس خراب شو خو جهاد بیا داسې عبادت نه دی د جهاد آثار او د جهاد نتایج دا په نورو خلکو باندې مرتبي په جهاد کې به یو څوک وژل کیږي په جهاد کې به یو څوک ته وژني یو څوک به تا وژني په جهاد کې به یو چا مال اخلي دا د وینو تویولو معامله ده د سرونو د پرې کولو معامله ده د کونډېدلو او کونډولو معامله ده د یتیم کېدلو او یتیم کولو معامله ده په مالونو باندې د تسلط او د استیلا معامله ده د یو چا د مال د حلالېدلو او د حرامېدلو مسأله ده نو د جهاد عبادت دا داسې یو عبادت دی چې باید په شرع باندې برابر وي او چې څوک جهاد کوي هغه یواري د جهاد احکام زده کی چې چا د جهاد احکام نه وي زده کړي هغه کېدای شي چې د خیر په ځای باندې د شر په کارونو کې واقع شي ټوپک به یې د ثواب د ګټلو په نیت باندې اخیستی وي خو ګټلې به ورکه عذاب وي ګټلې به ورکه ګناه وي نو د دې لپاره چې جهاد څنګه وکړو باید یو ور جهاد زده کو د جهاد لپاره آمادګي ونیسو د جهاد لپاره اعداد وکړو دا د اعداد او د جهاد او د رباط مسئلې چې دي دا داسې نه دي چې یو مرحله دی یوې دا او یو مرحله بیا د بل دا او یو مرحله بیا د درېمې ده نه دا به همزمانه شروع کیږي هم به اعداد روان وي او هم به جهاد روان وي کدی زینو خلکو غوندې لکه د زین سیاسي تنظیمونه چې دي و چې موږ لا تر اوسه اتباع نه دي تیار کړي موږ تر اوسه افراد نه دي تیار کړي او یا اتیا سل کاله به نوي کاله به پې تیر شي د دوی به تر اوسه پورې کسان نه تیاریږي لس کسان به هم نه تیاریږي وې دا نه دي تیار شوي لا تر اوسه پورې دا یو بهانه ده د اعداد مرحله د تیاری نیولو او د جهاد مرحله او د رباط مرحله چې قتال نه وي خو په سنگر کې پروت دی دا ټول همزمان دي په یو وخت کې د جنگ په وخت کې به جنگ کوي د اعداد په وخت کې به اعداد کوي د اعداد په وخت کې به اعداد وکوي او بیا چې جنگ پکې د جنگ بکوي دا یو له بل نه داسې منفصل او لري بیلې بیلې مرحلې نه دي چې جهاد ته ووت نو اعداد به هم ورکې کوي که جهاد سم زده نشي د جهاد په احکام باندې سړی ځان پوي نه کی د جهاد د پاره دی اماغه سه تیاری ونني سي د تیاری په دوه قسمه ده چې یو د معنوي تیاری ده او یو د مادي تیاری ده چې تیاری ونني سي نو د کې د شي د ثواب په ځای باندې په عذاب کې واقع شي د خیر په ځای باندې شر شر وګټي کې دې شي دې داس چا په ځای باندې چې باید ونه وجل شي د دل لاس و وجل شي داس څوک چې باید هغه ونه وهل شي هغه تهجیر نکړای شي هغه د تهجیر کې وې شړی وې وهي وې ډبوي ظلم ورنه وشي ځکه مجاهد خو بیا زوره ور وي مجاهد سره ټوپک وي مجاهد سره خو ګروپ وي مجاهد سره خو ډله وي نو یو واره د جهاد په احکام باندې ځان پویول دا ضروری دي همزمانه به ورسره د جهاد په نیت باندې وزي اعداد ته اعداد او جهاد به همزمانه به روان وي هم به جهاد وي او هم به اعداد وي دا څنګه چې زه یو لس کال نه وزم چې ودر زه د اعداد له مرحله نه ور فارغ شم تاسو ګوري په دې حکومتونو کې د نظامونه هم هم داسې کوي هم عسکرو ته تعلیم ورکي هم د عسکري په فرقه کې ساتي الته هم تعلیمات ورکوي ورته هم عسکري ور باندې کوي همدارسه مجاهد هم د جهاد میدان ته راوځي او هم زده کړه کوي دا چې جهاد څنګه وکاو د مجاهد لپاره په کار د چې دای یو څو ټکو باندې په یو څو موضوعګانو باندې سر خلاص کی یو هغه خپل اساسي وظیفه وګڼي هغه مهم ټکی اول دا د شدا مجاهد به اعداد یا تیاری کوي تیاری ما تاسو خدمت کې عرض کړ شدا په دوه قسمه ده یو د معنوي تیاری او یو د مادي تیاری معنوي تیاری دې ته وایي چې ته په روحي لحاظ په روحاني لحاظ باندې په نفسیاتي لحاظ باندې د تقوا په لحاظ باندې د نیت د اصلاح په لحاظ باندې یو ځان له دیننه نه جوړ کی ځان له ګنا نه خلاص کی په خپل هدف او په مقصد باندې پوه شي په دې باندې پوه شي چې د الله تعالی لتانه چې څه په کار دي هغه د خلکو وجل نه دي چې یوازې ته خلکو وجني بلکې د دې لپاره باید که څوک وژني وی وژني چې هغه د الله د دین د حاکمیدلو مخنیوي کوي او د اسلام د دعوت او د پیغام د رسیدلو مخنیوي کوي جهاد په هغه وخت کې جهاد کیږي چې د الله د کلمې د لوړولو لپاره وي د شریعت د تطبیق د پاره وي د کفر د غلبې د مخنیولو د پاره وي د الله د پیغام د رسولو د پاره وي نو په معنوي اعداد کې په روحي اعداد کې په نفسیاتی اعداد کې سایکولوژیک اعداد کې ته به څه کوي دلته دوه مرحلې وي یو دا چې ته به اوله د خودسازي له مرحلې نه یواري ځان فارغوي خودسازي په دې معنی چې نیت به دې سم کی ځکه چې کته نیت سم نه کې ته خپل عقیده سم نه کې ته خپل هغه مقصد چې د کوم د پاره راوځي هغه سم تشخیص نه کې نو د تا اعمال عبادت نه ګڼل کی ځکه چې په جهاد کې چې کوم کارونه اکثره کیږي هغه اکثره کارونه داسې دي چې په ظاهره هغه د ورانی کارونه دي که هغه بی عقیده او بی هدف وشي نو د ثواب په ځای باندې هغه ګناه ګڼل کیږي دیو چا وجل دی دیو چا د کور وشتل دی په سرک کې یو مین خخول دی په دې خاطر دی که خخ کې چې به د سره قران شي او ته ګناهګار شوې خو که په دې خاطر باندې چې وای په دې لار کافر تیریږي نیت دې ورته مخ کې لمخ کې نه بل د شریعت د تنفیذ وی نیت دې د کفر د غلبې د مخنیوي وی نو بیا دغه شی ورانه نه ګڼل کیږي د مجاهد په حق کې دا به د په حق کې عبادت ګڼل کیږي نو د خودسازي په مرحله کې یا د خپل ځان جوړولو په مرحله کې به انسان به اوله دا کوي چې د انسان عقیده سموي انسان د توحید په عقیده باندې وي د شرک نه د کفر نه د کفر د نورو اور پورې اړوندو مربوطو وضعیتونو او مسایلو نه د دې نه بخي خلاص وي د هر ډول شرک نه د هر ډول بدعت نه د هر ډول ناروا نه د دین ایزان خلاص کړی وي ځکه چې الله تعالی بیل توحید چې توحید په چا کې نه وي که څومره د خیر کارونه وکړي الله عبادت نه قبلوي او که نعوذ بالله نعوذ بالله شرک په چا کې راغی که هر ډول شرک راغی ورکه الله ورنه ناراضه کیږي الله به د توبې نه نه د عمل قبلوي او نه جنت ورکوي نه ور ناراضي کیږي په هغه تناسب باندې سزا ورکوي ورته او بیا جنت ته بیایي نو د شرک نه او د شرک د اعراض او علائم نه د شرک د بوی نه د شرک د ټولو مربوط او یا ورنږدې کارونو نه کاغه ریا ده کاغه خودنمایي ده کاغه شرک اصغر ده کا شرک اکبر ده د دې شیانو نه باید مجاهد ځان پاک کی عقیده باید خالصه د توحید وي تاسو ګورئ ما یو ورځ په کتاب کې قتل چا یو پوښتنه کړې و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند درویش کاله له صحابه او کرامو سره تیر شوی دي په دې درویشتو کالو کې دیار لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حالت کې تیر شوی دي چې جهاد او حکومت او دفاع او قربانی او د کفارو سره مقابله دا ورکی ور باندې فرض شوی نه و دیار لس کاله مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت یې تیر کړی دی او په صبر کې تیر کړی وای دا ولی وای دا ځکه چې دوی ته چې ورسته کم کارونه کول ور په غاړه و کوم وظایف ور په غاړه و دغه د پاره د عقیدې په خول دغه د پاره په نفسیاتي لحاظ باندې ځان آماده کول دغه کارون لپاره د مانوي اعداد دومره پوخ ضرورت و چې کدا په دې دیار لس کلو کې نه وای شوی نو بیا د هغه شاړو شډلو بی علم بی تجربه بی تمدنه بی پادشاهي عربونه د ټول انسانیت د پاره استادان جوړیدل چې هر یو د خوالي وي هر یو د خره رهبر وي هر یو د خر سرلخکر وي هر یو د خ قاضي وي هر یو د خ امام وي دا ممکنه نه ورته نو ځکه خو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لس کال په قتال باندې مکلف نک په اعداد باندې مکلف ک دیار لس کال مکمل خپل اصحابان په نفسیاتي لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې په معنوي لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې داسې آماده کړل چې د الله حکم څنګه ورته راورسیږي دوی بیا پکې بل خبره نه کوي نه پکې عقل چلوي نه بیا پکې د ځان کوم دلیل چلوي د الله حکم ته بیا فورا تسلیمي د توحید په مسله باندې د معاد په مسله باندې د آخرت په مسله باندې د غیبیات په مسله باندې پوهېدل دا ضروری دي ځکه خو مکی قران کریم چې څونه ده په مکه کې چې څونه قران نازل شوی دی هغه په همدغه موضوعاتو باندې ترکیز کوي او کوم خلکو چې نفسیاتی یا رواني یا روحي معنوي اعداد نه دی کړی د شرع سره او د خپل هدف سره پوخ تړاو نه دی قائم شوی هغه خلک بیا په نیمه لار کې گمراه کیږي یا د چا سره مذاکرات وکړي یا په چا باندې ځان خرج کړي یا د چا سره پټه جوړه وکوي یا د چا سره په حکومت کې شریک شي یا په وزارتونو منصبونو په ځینو ولایتونو او ریاستونو په دې باندې بیا قانع شي ځکه هغه اصلا خپل هدف سم نه پیژندلی چې د ما د هدف د څه شي هدف مې د اسلام حاکمول دي او که هدف مې څوکۍ او منصب ته رسیدل دي او بیا چې د څوکۍ او منصب د ما ته رسیږي په دې کې بیا زه اسلام حاکمول شم که به نشم حاکمول نورونو خودسازي یا ځان جوړونه په معنوي لحاظ باندې دا په دې باندې کیږي چې پتا کې د توحید عقیده راشي پتا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق راشي پتا کې د صحابه رضی الله عنهم عقیده راشي پتا کې د صحابه رضی الله عنهم روش راشي پتا کې د صحابه غوندي قناعتونه راشي ځکه چې د صحابه رضی الله عنهم د دوی د ژوند د دوی عقیده د دوی ایمان د الله تعالی د موږ لپاره د ایمان معیار ګرځولای ده الله تعالی فرمای فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که د نور خلکو ایمان راوړ فإن آمنوا کچیر دوی ایمان راوړ بمثل ما آمنتم به په هغه ایمان غوندې چې تاسو راوړی دی تاسو دلته چاته خطاب دی صحابه کرامو ته خطاب دی نو الله تعالی د صحابه او ایمان د صحابه او ژوند د صحابه او طریقه د صحابه او فکر او قناعت دا د موږ لپاره څه شي ګرځي معیار ګرځي که دا د تاسې غوندې ایمان چا راوړ په دغه اصول او په دغه شرایط او په دغه طریقه او په دغه مؤمن به شیانو باندې فقد اهتدوا نو بیا هدایت په نصیب شوی ده د هدایت په لار باندې شوی او که چیرته ایمان دغه څه نه و نو بیا الله بل ډول ایمان د خلکونه نه قبلې البته د قوت او د ضعف خبره د پکې ده چې موږ د اخر زمانه خلک یو په فتنو سره مخ یو رسول صلی الله علیه وسلم راکې وجود نه لري ملائکه په سترګو باندې نه وینو لکه صحابه کرام رضی الله عنهم بچ لیدل هغه به جبريل عليه السلام په خپل مجلس کې لیده لکه مشهور حدیث ده کنه حدیث جبريل ورته وایي چې عمر رضی الله روایت کړی دی وای موږ راس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې یو سړی راغی تک سپین جامې وي او تک تور وختانی وو د سفر څخه علامات مر باندې نه لیدل کېدل موږ سره کې ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کې ناست او لاسونه په زنګنونو باندې کېښودل یا په خپل زنګنو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنګنونو باندې او بیا د اسلام او د ایمان او د احسان دا پوښتنه ته وکړي هم به پوښتنه کوله او هم به تصدیق کاوه او ورسته بیا لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا زنور هم لک سات ناس پومه بیا پوښتنه رانه وکړ چې عمر ته پیږي چې دا څوک وای ما ورته ویل چې الله او دی الله رسول خپيږي ویل چې دا خو جبريل وو د دې لپاره راغی چې تاسو د تاسو دین درزده کړي نو صحابه کرام رضی الله عنهم داس خلک وو چې د ملائک سره به کېناستل په قوت کې به د منګه ایمان هغه ته نه رسیږي خو په مؤمن به شیانو کې او په هغه اصول باندې په هغه منهج باندې بم ایمان وی چې په کم باندې د دوی و ځکه دا د دوی طریقه الله ته منلې طریقه و او دوی داسې خلک وو چې الله له دوی نه خپل رضامندي اعلان کړي و الله فرمای رضی الله عنهم ورضوا عنه الله له دوی ناراضي و او دوی له الله ناراضي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تر ټولو غوره پیړۍ غوره زمانه د ما ده چې د ما اصحابان هم را سره دي پکې ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیړۍ او د اصحابانو پیړۍ دا یو وه ثم الذين يلونهم بیا هغه خلک غوره دي چې هغه په اصحابانو پسې دي تابعین ثم الذين يلونهم بیا هغه چې په تابعینو پسې راځي تبع تابعین دي نو د ایمان اصول د ایمان طریقه د ایمان کیفیت مؤمن به شیان د ایمان نهج او طریقه دا الله ته یوازې هغه منل ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابانو چې اصحابانو په کومه طریقه باندې ایمانیات زده کړي او ایمانیات یې قائم کړی دی په خپل نفسونو کې او د امغه ایمان په بنای بیا جهادونه کړی دي او د امغه ایمان په بنای حکومت او نظام جوړ کړی دی د مسلمانانو سره او د کافرانو سره تعامل جوړ کړی دی نو دا ډیره ضروري ده چې موږ تاسو ته د صحابه رضی الله عنهم ژوند او د ژوند کیفیت دا معلومي کوشش وکوي په خپل ژوند کې چې د حیات الصحابه کتاب یا د صحابه رضی الله عنهم قصې چې په بل هر کتاب کې وي دا وګورئ ځکه الله دغه خلک د موږ لپاره د ایمان معیار ګرځولي دي نو د خودسازي یا د ځان جوړونې مرحله به د دین شروع کیږي چې توحید په هغه کیفیت او هغه نوعیت په خپل ژوند کې په خپل نفس کې په خپل عقیده کې راولو چې صحابه رضی الله عنهم راوستلی وو د بدعتونو د خرافاتو د نارواو نه هغه ځان وساتو لکه څنګه چې صحابه رضی الله عنهم ساتل او د صحابه رضی الله عنهم د دوی د نهج او طریقه د دوی فکر او منهج د دوی تګلاره دا د اسلام علماو د مذاهب او مجتهدینو علماو دا موږ ته تدوین کړي ساتلې او را رسولې دراته ورسته بیا د صحابه رضی الله عنهم د تابعین او د زمانه او تبع تابعین نو ورسته بیا بیل بیل مختلفه فرقه عقایدی کلامی منحرف فرقه پیدا شوې دي په یو بل نامه باندې هر چا بیا خپل عقیده ته اسلامی عقیده ویل ده په داسې حال کې چې له اسلام نه لګو ډیر هر یو بیا په یو ډول باندې منحرف دی ځینې خلابيخي واز تش نوم د اسلام ور پاتې دی او نور عقیده د اسلام د عقیده سره د صحابه او د عقیده سره به خي فرق لري څوک د خوارج په نامه باندې بیا راوتلی څوک د مرجعو په نامه باندې راوتلی څوک د جهمیو په نامه باندې راوتلی څوک د معتزله په نامه باندې راوتلی څوک د روافض په نامه راوتلی څوک په بل نامه باندې راوتلی چې دا ورسته څونه عقاید او څونه فلسفي او کلامي نظریات راوتلي دي دا د صحابه او د لارې نه بیا منحرف دی یوازې د اهل سنت والجماعت عقیده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه د اصحابانو طریقه ده نو د دې وګدي تفسیری او د دې وګدي خبره نه مقصد دا ده چې عقیده به د منګ او تاسو کوم عقیده وي د اهل سنت والجماعت عقیده به وي الله د اهل سنت والجماعت د عقیده نه اخواته بل عقیده نه مني ځکه اهل سنت والجماعت عقیده هغه ما انا عليه واصحابي لکه چې په حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هغه عقیده ده چې زور باندې ما او د ما اصحاب ور باندې دي د عقیده له موضوع نه چې ورسته راتیر شو نو بل موضوع بیا پکې ده د تقرب الى الله او د تزکیه نفس عقیده داسې یو شی دی چې د انسان په زړه کې او په دماغ کې په تصور کې او په فکر کې راځي خو په دې باندې بیا اعمال قائميږي سلوک د انسان باید په دې عقیده باندې بیا استوار شي سلوک د انسان بیا د په تزکیه نفس باندې راضي سلوک د انسان بیا الله ته په تقرب باندې په دې باندې اصلاح کیږي عقیده به په ذهن کې راشي او دغه عقیده آثار او نتیجه دغه عقیده ثمره او میوه دا باید د تا په اعمالو کې بیا راشي د دې لپاره بیا د سلوک د دې لپاره بیا د تقوا د دې لپاره بیا د تقرب ال الله د دې لپاره د ډیر عبادت د دې لپاره د صالحینو سره د ناس ته پاس د دې لپاره د شرعي علم د زده کړې د دې ضرورت وي د دې لپاره د په خو ځایونو کې د اوسېدلو د فتنې د ابتلا د مشکلاتو د شبهاتو د ځایونو نه لري اوسېدلو ته ضرورت وي چې د ګوري فتنې ځای کې سره وسی خامخا کنن نه وي سبا د هم په فتنه کې واقع کیږي او که د نیکانو خلکو سره سره وسیږي که د بل فرض الله دې نه کوي په فتنه کې هم وي نو چې د نیکانو سره وسیږي د نیکانو د صحبت د برکت نه دی د فتنې او د فتنګرو خلکو نه رابېلېږي د عقیده د اصلاح نه ورسته د عمل اصلاح ده د سلوک اصلاح ده د اخلاق او اصلاح ده حسن خلق ده او کثرت عبادت ده تقرب الى الله ده اذکار دي معصورات دي دعاګانې دي دا باید انسان ډیر ډیر وای مجاهد باید وای ترڅو دی الله ته نږدې شي ځکه دی خو بیچاره کمزورې دی دی خو انسان دی دی کمزورې دی او مسلمانان چې ګوري په تاریخ کې په اکثره مواقع کې داسې دي چې د شمیر په لحاظ هم مسلمانان کمزوري دي او د اصله په لحاظ باندې هم مسلمانان کمزوري دي د مادیاتو د وسایلو په لحاظ باندې هم مسلمانان کمزوري کافران هر چیرې د ډېر وسلې د ډېر مال د ډېر شمیر خلک وي خو غلبه الله تعالی مؤمنانو ته ورکوي ولی مؤمنانو ته ورکوي ځکه چې مؤمنان په تقوا باندې غالبيږي مؤمنان په دې باندې غالبيږي چې الله ته ځان نږدې کی هر وخت اذکار وکړي پابند شریعت ووسیږي پابند سنت ووسیږي د الله قدرت نه استمداد وکړي ومن نصر الا من عند الله الله تعالی نصرت بالکل نفي کوي غلبه او نصرت نشته مګر یوازې دی الله له طرفه ده او چې کله په مسلمانانو باندې کافران غالب کیږي د دې وجه دا نه وي چې کافرانو سره دی الله نصرت ملګری ده بلکې د مسلمانانو د ګناهونو د وجنه د مسلمانانو د تیروتنو د وجنه د مسلمانانو د کمزوري د وجنه کافر غالب کی او چې کله په مسلمانانو کې ایمانی قوت ورکه پیدا شي حسن خلق ورکه پیدا شي تقوا ورکه پیدا شي د صالحینو په لار تلل ورکه پیدا شي تقرب ال الله ورکه پیدا شي اذکار او ماسورات او دعا او باندې جبه د ار وخت د پاره لمدوي نو دوی کې بیا لګ هم وي کلګ شمیر هم وي الله تعالی غلبه ورکوي ورته کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرین په دې شیانو باندې به صبر کوي بیا به د الله تعالی غلبه او نصرت د الله لخوانه مرسته دا به بیا د موږ تاسو سره ملګری کی ګوري یوازې ټوپک یوازې بم بارود یوازې شمیر یوازې راکټ یوازې توپ او ټانګ او موټر دا د غلبې ذریعہ نه ګرځي که دا د غلبې ذریعہ ګرځیدي نو دا اوس موږ تاسو ولیدل د امریکایانو سره څونه ډیر اروپایان راغلي و ټول امریکایان راغلي و استرلیان راغلي و د دنیا کافرانو او منافقانو د ځان سره راټول کړي و ګوري چې تاسو ته ایوازي د غټ غټ شمیر چې دا دوی اعلان کړی دا درته وایم د منګو تاسو په مقابل کې دومره خلک جنگیدل یو نیم لک امریکایان وایي چې د منګ رسمي فوز و یو نیم لک څوک و امریکایان څلويخ زره اروپایان و څلويخ زره یو نیم لک څو شو یو لک نوي زره یو لک او شل زره امریکایانو د ځان سره کرایي ملیشې نور راوستلې وي د بلک واټر د کمپنۍ او د نورو کمپنیو یو لک او شل زره دا غیر رسمي هغه چې دوی خپل فوز نه غاڼه خو هم تیارې درلودې هم ټانګونه درلودل هم تشکیلات درلودل دوی د شخصي کمپنیو په نامه باندې ځان سره راوستلي یو لک او شل زره او یو نیم لک څو شو درې لکه لس زره شو درې نیم لکه بیا دوی اردو او پولیس او امنیت ملي درې نیم لکه دی څو شو شپږ لکه او شپېته زره ډېر زره کسان دوی اربکیان رسمي اعلان کړي دي د محلي پولیسو په نامه باندې په وزارت داخله کې شپږ لکه او نوي زره دا غیر د هغو نه چې د کمپاینونو په نامه باندې دوی په پکتیا کې په خوست کې په پکتیکا کې په نور ولایت کې په روزګان کې په کندهار کې په مختلفو نور ځایونو کې د داخلي سپیشل فورس په نامه باندې یا د افغاني سپیشل فورس په نامه باندې هغه چې په وزارت دفاع او وزارت داخله پورې مربوط نه و مستقیما په امریکایانو پورې تړاو درلود د څلويخت زرو په شاوخوا کې دوی چیرې د سولساتو په نامه باندې چیرې د کمپاینیانو په نامه باندې او چیرې بیا د قراردادیانو په نامه باندې چیرې د سپیشل فورس په نامه باندې داسې تشکیلات علایده علایده د اری سیمې مطابق جوړ کړي وو څلويخت زره کسان دا نو ټول څو شو ولکه او دیر زره کسان دا ولکه او دیر زره کسان دوی د جهاد او د مجاهدینو په مقابل کې مسلح درول په داسې حال کې چې په سر باندې تیاری بي پیلوټه پیلوټداري په سر باندې سټلایټ په مزکه باندې پټ جاسوسان نور هغه پټ جاسوسان خو لا شمیر چاته معلوم نه ده چې په کله کې څونه پټ جاسوسان وو په وطنونو کې څونه پټ جاسوسان وو چې بیخي دا پټ جاسوسان بیخي لګ هم حساب کینو یو شل زره خو به دام وو چې دا په ورواشه وینو څو شو ونیم لک انسانان او د یو 50 مملکتونو اقتصاد د یو 50 مملکتونو د دفاع وزارتونه د یو 50 مملکتونو زمینی او هوایی قواوي د یو 50 مملکتونو عسکري مشاورین دا ټول ورسره ملګری و خو غلبه د چا شو ماته چا وخوړه غلبه د مسلمانانو شو او ماته دوی وخوړله کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين صبر بکوي صبر به په ذکر صبر به په عبادت باندې صبر به په تقوا باندې صبر به په لوګه باندې صبر به په تقرب ال الله باندې په دې باندې به کوي یوازې یو قصه درته کوم یو مجاهد ما ته قصه کوله د غور دی یو مجاهد وای زه د مجاهدینو لخوانه د قیادت لخوانه د غور د جهادي مسؤل په حیث باندې ولېګلای شوم غور ته په دې اول اولو کلونو کې الته چې لاړم په غور کې ګور چې الته قوم در قوم خلک څوک ملیشي دي څوک اربکیان دي څوک په یو ډول بل ډول حکومت تنظیم کړي دي نو زه یوازې یو کس الته لاړم الته چې لاړم خپل کلی ته چې هر خواته کله ګورم خلک ګورم چې چا سره خبره کوم چې جهاد دا جهاد تر اوسه دا کافران دي د کافرانو مخه ونیسي دوی په اسلامي وطن باندې حمله کړې ده موږ تاسو باندې جهاد فرض ده وای څوک خبره نه مني را سره لډاره هر چاته ویلای نشم په چا باندې مې چې اعتماد راشي نو یغه په خله باندې لاس کېږي چې چوپ دا خبره بنه کوي دوی سره د چا زور برابر ده څومره استخبارات دي څومره تیاری دي ګوانتنامو ده زندانونه دي تړل دي وهل دي شکنجه دي بمبارونه دي چاپی دي زه دیو ته نشم ټینګېدل وای د پخوانی جهادي قومندانان یا پخوانی مجاهدین چې څوک و دوی ته هر یو ته بیلا بیل د شپې په تیاره کې به ورغلم په یو بهانه بل بهانه به ورغلم زارې به مرته کولې قناعت به مرته ورک وای روب دون ور باندې حاکم شوی و په دې خلکو باندې د امریکایانو د حکومت روب دون ور باندې حاکم شوی و چې چا دې ته ځان نشو ټینګولای چې هغه د جهاد وکوي جهاد ته راوځي او بیا به ما ورته ویل چې جهاد ته کنه راوځي خیر دی هغه وسله چې در سره د هغه خوراک ما هغه کلاشینکوف چې ساتلی یا کلاشینکوفونه چې ساتلی دا خو ما ته راک وې دا به نه راکاو چې خبر شي دولت را باندې چې ما درکړی دی نو بیا خو ما سره حساب کوي ما خو بیا ګونتنامو ته لیږي یو میا شاوخوا مې خواري وکول یو تلاړ شه بل تلاړ شه بل تلاړ شه بل تلاړ شه نه خپلوان نه د تر زمان نه نور دوستان متعلقین هیڅوک را سره نه درېږي ا حکومت ته په لاس کې نه ور کوي خو نور عملا را سره درېدل نه وای د خلکو نه امید شوم کله چې د خلکو نه وای نه امید شوم بیا وی بل چاره نه و او یو څه ډوډۍ مې وچه د ځان سره واخیسته لاړم غره ته وختم وای غره ته وختم په دې غره کې خل خلکو نه لري او پټ ځای ته لاړم الته مې وای یوازې الله ته جړا شروع کړه چې یا الله دا خلک خو نه مني زه څه وکم پنځه ورځې مې وای مسلسل الله ته وژړل دونه روړې مې د ځان سره وړې و چې بس مغه ژوند به مور باندې ساته یو مړی ډوډۍ به مو خوړل نور به مو الله ته د پچیغو چیغو ژړل چې یا الله دا خلک خو نه مني را سره زه خو یوازې ما مسؤلیت را په غاړه کړی جهاد فرض ده کافران راغلي دي خو خلک داسې تیروتلي چې نه څوک ټوپک را کوي او نه را سره درېږي نه ملاتړ کوي نه جبهه ته راوځي نه د کفر مخنیوي کوي وای داسې پچیغو چیغو به مې الله ته ژړل او په دې خاطر ورته لاړم چې څوک را باندې پوه نشي وای داسې خپه چیغو چیغو مې الله ته څوره زه وژړل زړه ته مې وای داسې یو اطمینان غوندې راغی بیرته وای غلی راښکته شوم چې غلی راښکته شوم یو څوک خپلوان هغه ته ورغلم وی چې دا خبره مې ورته وکړه ویل چې دوه درې مې لکه لاشنکوف دي دا به درکم درته او یو مې راکټ ساتلی دا به هم درکم وای ما ویل چې لکه چې کار وشو هغه د مطمئن صاحب یو شعر دی کنه وای چې بې نوا شي له درمانه بیا یې په چیغو کې اثر شي چې له دارو درمل نه یو بې نوا شي نو په چیغو کې بیا اثر پیدا شي بیا یو بل ته ورغلم هغه ویل ته ویل چې ما سره وسله شته زه به درکم چې یو بل الګ سره می خبره او شریکه کړې او دوست سره او زه سره تیار یم نو بیا وای څو ورځې لا نه وي تیر شوی چې جبهه تیار شو راکټ هم پیدا شو مرمۍ هم پیدا شو کلشنکوفون هم پیدا شو دا قصه مې په دې مناسبت درته وکوله چې د حسن خلق لاره نه د تقوا د لاره نه د ایمان د قوي کېدلو لاره نه د تقرب ال الله د لاره نه الله سره رابطه برقرار ساتل پکار کله چې د الله سره رابطه برقرار شي بیا کتلګي هم الله غلبه درکړي کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین دا لار به بیا صبر غواړي په دې لار کې به صبر په عبادت باندې وي صبر به وي د ګناه په نه کولو باندې صبر به وي په مشقتونو او تکلیفونو او ابتلاءاتو په دې باندې الله ته بزان نږدې کول وي اذکار به وي معصورات به وي ژوند په شرعي طریقه باندې برابرول ځکه دا ټوله مرحله ده د خودسازي مرحله ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابانو هم چا دیار لس کاله چا لس کاله چا دولس کاله چا پنځه کاله چا اته کاله دغه د خودسازي مرحله تیر کړو ترڅو چې الله تعالی ور باندې فضل و کرم وکاو او بیا الله په دوی باندې لوروینه وکول او حکومت ورته قائم کو نظام ورته جوړ ک او فتوحات ورته په نصیب کړ نو د اعداد ما تاسو ته ویل دوه ډوله دی یو معنوي اعداد دی معنوي اعداد دا دی چې ته عقیده د توحید په ځان کې راولي او ایمانیات وپیژني او د ایمانیات مطابق عمل وکوي دویم دا چې ته مسلسل په عبادت په تقرب ال الله په حسن خلق تزکیه نفس په دې کې اخته وي د صالحینو په صحبت د نیکانو سره په ملګرتیا د ګناه د زاینو د فحشا او د ناروا او د شبهات او د زاینو نه په لریوالي باندې ته التزام وکړي صبر ور باندې وکړي ځان ور باندې ټینګ کړي او دریمه مرحله ده چې ته شرعي علم دومره حاصل کې چې دا څه چې ته کوي د دې حکم در معلوم وي علما وایي چې که څوک منځ کوي د مانځه علم ور باندې فرض دی سوداس کوي د اوداسه علم ور باندې فرض دی دون علم ور باندې فرض دی د اوداسه لپاره چې دی د اوداسه په صحیح کېدلو او ماتېدلو په دیو باندې پوي شي دون علم ور باندې فرض دی چې دی د مانځه په صحیح کېدلو او په مانځه کې د فساد پر راتللو باندې پوي شي حج ته چې څوک ځي دونه علم ور باندې فرض دی چې د حج په کولو باندې پوه شي همدارنګه روزه چې څوک نیسي دونه علم ور باندې فرض دی چې د روژې په نیولو باندې پوه شي او په کوم شان چې د روژه خرابېږي په غیبه باندې دی خبر شي همدارنګه جهاد چې ته کوي جهاد ته چې راوځي د جهاد فقه یا د جهاد احکام دا در باندې لازم دي چې ور باندې پوه شي نو د خودسازي د معنوي خودسازي په مرحله کې هغه دا چې ته باید شرعي علم هم حاصل کړي په عمل کې صلاح او اصلاح راولي په عقیده کې توحید راولي او په معلوماتو کې شرعي علم راولي شرعي علم دونه در معلوم وي درته چې اوس په دې کې رواج شي دا نارواج شي دا د جګړې ته د ورتګ کم احکام او آداب دي په جګړه کې باید صبر کولو د دې کم آداب او احکام دي څو وخت عقب نشینی جایز ده څو وخت نه ده جایز دا تولی او مزحف چورته وای په قران کریم کې سوره انفال کې په دې کې صریح آیتونه دي د غنیمت څخه احکام دي د شهید څخه احکام دي د مانزه د سفر څه احکام دي دا مسائل باید درته یاد وي چې په جهاد کې په ما باندې کوم حالات راځي او د کوم وضعیتونو د کوم حالتونو سره زه مخ کېږم د هغه به څه احکام وي او شرعي لارښوونې په دې باره کې څه شي دي دغه باید درته معلومي وي او دا ګوري ورونو ډېر سخت نه دي دا ډېر اوږد علم نه غواړي د جهاد په باره کې واړه کتابونه لیکل شوي دي داسې مختصر متوسط کتابونه لیکل شوي دي څو دانې اوس ما ځان سره راوړي وکړ که څه هم دا په عربي کې دي خو همدغه کتابونه په پښتو فارسي کې هم ترجمه شوي دي د شهید عبدالعظام رحمت الله علیه کتابونه دي فی الجهاد آداب و احکام د جهاد آداب او احکام د ته ورته نور علما لیکلي پښتنو علما لیکلي فارسی ژبه علما لیکلي په نور ژبو کې لیکل شوی او بیا ترجمه شوی دي نو د جهاد د آداب او د احکام یا د فقه الجهاد په نامه باندې چې کوم شرعي احکام دي دا زده کړئ دا یو یو کتاب در سره ووایي یو کال کې خو به ووایي په دوو کالو کې خو به ووایي په دریو کالو پنځو کالو کې خو به وایي دا خو به در معلوم شي چې جهاد کول کوم آداب او کوم احکام لري په دې باندې ځان پوي کوي ګوري هغه مخکنی جهاد چې موږ تاسو و د روسانو په مقابل کې ماته یادېږي زه دغه زمانه سړی يم په هغه زمانه کې زه الحمدلله په جبهاتو کې په هغه وخت کې د منګه یوازې قتال بم ورخودم جایدینو ته رهبرانو به یوازې دا کوشش کاوه چې ډله ډیره شي وسله ډیره توزیع شي جبهات ډیر شي تسلط ډیر راشي د تربیه غمه به نه وه د خلکو د اعداد غمه ورسره نه وه چې په فکري لحاظ په عقیدوي لحاظ په علمي لحاظ باندې تیار کی نو بیا د زمانه په تیریدلو باندې د جبهات فاسد شول که څه هم په شروع کې نیک خلکو د جبهاتو مشران هم نیکانو یا به قاضیانو یا به ملایانو یا به ډاکټرانو یا به انجینرانو یا به څارنوالانو یا اخر نور باسواده نیک خلک به او په جهادي شعور او احساس باندې براوتلی وو خو واته کال چې تیر شو بیا د جبهې داس شوي چې د چرسیانو د لوچکانو د د پودریانو د بچبازانو له دې بلاونه بیا ډکې شوې له ظالمانو له پاټکیانو ټوپکیانو له دېونه بیا ډکې شوې بیا یوازې د وسلې پورته کول دا ورته کمال ښکاري ده او د پیسې راټولول دا ورته کمال ښکاري ده اماغه چې ورسته بیا الله تعالی داسې وخوي ول داسې سزا ورته ورکړه چې په ژوند کې د کفر په صف کې ودرول د کفارو خدمت ته ورېدل امغه زاړه تنظیمونه امغه ریاستونه امغه قومندانان امغه مشران امغه جبهات د ارڅ سره لاړ د امریکا په خدمت کې شو د اروپایانو په خدمت کې شو د صلیب تر بیرغ لاندې ودرېدل الله په دنیا کې سزا ورته ورکړه د آخرت سزا خو لا بیله ده نو شرعي علم په هغه وخت کې نور خودل کېده په اوایلو کې دا شی و ورسته چې د هر چا په مخ د جبهه دروازه خلاص شوه که چا بل پلار سره جنگ وکوم را بغه مجاهد بشو که چا بل عادي سره جنجال کړو هغه به مجاهد شو که چا بل تر تر بل سره جنجال راغله هغه به مجاهد شو چې بل دی بل کار بنو هغه به راغه مجاهد شو یړه خو به مدلته ډکوي نو بیا د جبهات فاسد شول دا اوس د الله فضل او کرم دی چې اوس د جهاد قیادت دې ته ډیره توجه کوي په جبهاتو کې په مجاهدینو په تربیتګاهونو کې په مختلفو ځایونو کې د مجاهدینو تربیه ته توجه وراوخته ده او د دغه توجه سره د مجاهدینو کې تزکیه راځي په دوی کې د شریعت التزام راځي په دوی کې د خلکو حقوق پیژندل ورکې راځي په دوی کې د طاعت جذبه ورکه سرشاره پاتې کیږي او همدغه د الله فضل او کرم دی د ګوري 15 کال شو چې تر اوسه پورې نه چا د جهادي صف ټوټه کړای شو نه چا پکې معتدل او توندلاري پیدا کړای شو نه چا دا یو د بل په خلاف باندې استعمال کړای شو کچیر یو نیم کس دی ورځ دوه لپاره راوتل دی هغه الله تعالی رسوا کړی دی تللی دی یا تښتېدلی چېرته د کفارو سولې ته ناست دی د مسلمانانو په خلاف باندې د دوی د توطیې او د سیسې دا کامیاب نه شوې وجه څه شي ده وجه دا ده چې دا وری د جهاد ته ملا راوتلی ده طالب راوتلی ده د قران حافظ راوتلی ده داسې یو څوک ورته راوتلی چې څه نه څه د شریعت علم ورسره شته ده تزکیه نفس شته ده تربیه ورکه شته ده یو څه اعداد ورکه شته ده که په پوره پیمانه نه ده نو یو څه اعداد ورکه شته ده روحاني او معنوي اعداد شته ورکه نو همدغه وجه ده چې دا صف الله تر اوسه پورې د انحراف نم ساتلای ده دا صف الله د ټوټه کېدلو نم ساتلای ده کومه خبره چې شل یو کال مخکې و امغه خبره شل یو کال ورسته هم ده په شل یوشتو کلو کې نه د چا سره جوړ جاړی وکاو نه په نیمه لار کې ستومانه شول نه د اسلام سره جفا وکول نه د جهاد سره سودا وکوله نه د کافرانو سره سوله وکوله نه وضعي قوانین ومنل نه د شریعت د نافذېدلو نه تیر شول بلکې چې هغه کومه خبره یې شروع کې کړې وه په هغه خبره باندې ټینګ دي که سختی ور باندې راغله که نظام سقوط وکاو که زندانونه راغله که که کیوبا ته بوتلی شو که دلته زندانونه ورنه ډک شول که په کورونو باندې چاپې وغورځېدې که هدیرې له شهیدانو ډکې شوې که بچیان یتیمان شول که لاسونه او پښې ورکې کټ شوې که په سلګونو سلګونو فدایانو ځانونه قربان کړل د کافرانو مرکزونو ته ورننه وتل کافران هم والوزول خپل ځانونه هم شهیدان کړل خو انحراف لار پیدا نه کړې دې صف ته ولی ځکه چې دا ور دي الله په فضل او کرم باندې یو څه تربیه ته یو څه احسان ته یو څه حسن خلق ته یو څه عقیدوي التزام ته د شیانو ته توجه ده او کافران غواړي چې دغه متاع لمنګ نه واخلي لدغه نعمت نه منګه به برخي کی چې په هر ډول باندې وي په صف کې د منګه اختلاف راولي او په نفسونو کې دنیا ته میلان پیدا کی نو دا خو معنوي اعداد شو بل ډول اعداد یا د ځان جوړونې یا د خودسازي په سلسله کې هغه مادي اعداد دی او بدني اعداد دی بدني اعداد دي ته وایي چې مجاهد باید د جهاد لپاره په بدني ډول باندې په جسمي ډول باندې آمادګي ونیسي په دې معنی باندې چې د قسمه قسم تمرینات وکړي د قسمه قسم سپورتونه وکړي د خپل صحت خیال وساتي د ټول هغه رزمي حرکات یا رزمي سپورتونه که هغه بوکسنګ دی که هغه مثلا کراټي دی که هغه جمناستیک دی که هغه منډه ده که هغه د سا په خېدل دی دا ټول شیان وکوي ځکه چې د مجاهد ژوند او د مجاهد د جهاد ساحه صحنه چې ده دا ناواره صحنه ده د ټول ژوند یا غر ده یا غاخې ده یا ځنګل ده یا وبه دي یا پول او پټی ده یا دشت او صحراوي دي یا منډه ده یا یخني ده یا تکلیف ده په د ناهمواره ژوند کې د تکلیف په ژوند کې دی وسی چې په بدني لحاظ دی آمادګي ورته ولري په بدني لحاظ باندې لکه دا اوس چې الحمدلله په دې معسكراتو کې شروع شوی ده هر سهار تمرینونه ور باندې کوي هر سهار قسمه قسم سپورتونه ور باندې کوي بدني لحاظ باندې تقویه کېدل په بدني لحاظ باندې د هر ډول مقابله د پاره او د هر ډول حالات سره د مقابله کولو توانایي په ځان کې پیدا کول دا هم د اعداد یو برخه ده الله تعالی فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه علما وايي په دې قوتن کې دا تنوین څه دی دا د تنکیر تنوین دی او د نکره ده د تنکیر تنوین څه دی د تنکیر فائدہ وای دی چې په دې کې عمومیت وي معنا دا چې هر ډول اعداد او هر ډول قوت کولای شي دا ځان کې حاصل کړي هر ډول قوت کاغه د وسلې قوت وي کاغه د علم قوت وي کاغه د بدن قوت وي کاغه د ابتکار او د تخنیک قوت وي هر ډول قوت چې په ځان کې راوستل شي ځان کې راولي نو د بدني اعداد ترڅنګ بل اعداد هغه د وسیلې د استعمال اعداد دی او دا بیا په ټولو کې مهم شی تر ایمانی اعداد ورسته د وسلې د استعمال اعداد په دې معنی باندې چې په جهاد کې چې کم ډول وسلې استعماليږي د دې وسلو استعمالول په دوه وسلو باندې پویدل د دوه وسلو ساتل د دوه وسلو ترمیمول د دوه وسلو اصول زده کول د دوه وسلو دوربینونه زده کول دا په علمی ډول باندې دا واجب دي ځکه چې علما وايي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب د کم شینه پرته چې بل واجب نه تر سره کیږي نو دغه کار کول ور باندې واجب دي اوس د ټانګ وشتل دا په راکټ باندې کیږي او وشتل په راکټ باندې په هغه وخت کیږي چې ته نخه سم ورته ونیسي او نخه چې سم ورته نیسي دا په دوربین باندې پوهېدلو ته ضرورت لري نو چې څوک راکټ استعمالوي په هغه باندې د دوربین زده کول ور باندې واجب دي چې څوک کلاشینکوف استعمالوي د کلاشینکوف متعلق علم ور باندې واجب دی لازم دی بیا په جهاد کې چې دا کم ډول وسلې استعماليږي دا په مجموعي ډول باندې په هر مجاهد باندې فرض دی واجب دی ور باندې چې زده کی کاغه درنی وسلې دي هغه چې د مجاهدینو سره دي یا هغه چې د حکومت سره د دولت سره د دښمن سره دي ځکه چې الله تعالی مجاهدینو ته په غنیمت ورکړي هغه د روسانو وخت کې او د کمونستانو په وخت کې د مجاهدینو تخنیکی تجربه د هغوی د وسایلو سره لاسرسي او معلومات کم وو یو لوی کتار به چیرته ما سره روسان به ووجل قوه په ګیر ورغله مسلمانانو ته بیا به روغ روغ ټانګونه روغ روغ موټر به په لاس ورغلل خو د چلولو د استعمال او د دې شیانو به تجربه ډیره نه ور سره ځان به اخلاص که سم دستی به ور ور واچو لمبه به په بل کړي اوس الحمدلله مجاهدین په تخنیکی لحاظ باندې د وسایلو د استعمال په لحاظ باندې هم تکړه شوی دي تاسو ګوري چې څونه ټانګونه په دې پوسټو کې په هلمند کې او په کندهار په شاوخوا په زابل او په دې ځایونو کې چې په قرارګاو کې دوی څونه ټانګونه غنیمت ټانګونه چې الله تعالی مجاهدینو ته څونه ورکړي دي تر دوی ښه ساتي تر دوی ښه چلوي تر دوی ښه استعمالوي نو د وسلو استعمال دی په اعداد کې د وسلو استعمال باید درسن درسن سبقا سبقا وویل شي د وسلو استعمال باندې ځان پوي کړی شي د درنې وسلې په استعمال ځان پوي کړی شي د سپکې وسلې په استعمال ځان پوي کړی شي په متفجراتو باندې ځان پوي کړی شي همدارنګه په نورو ماشين آلاتو وسایلو باندې کاغه موټر دی کاغه موټر سایکل دی کاغه نور داسې برقي وسایل دي چې په اتصالاتو په ارتباطاتو په دې کې استعمالي کاغه موبایل دی کاغه مخابره ده کاغه مثلا سټلایټ دی کاغه جی پی اس دی چې دا څونه وسایل استعمالي په جهاد کې د دې اعداد لازمی ده ځکه چې که په سمه طریقه استعمال شي نو سمه نتیجه به ورکړي کنه بیا به انسان په دې ګناهګار وي چې نتیجه به نه ورکوي ته به مصرفه په اسراف کې باخته وي د جهاد مال به اسه هدر بې ځای زی که یو څوک په نخه وشتلو کې ځان تکړه کی په یو مرمۍ دوه مرمۍ باندې دښمن ختموي خو که چې یو چا نخه نه وي پخه کړي او د ډزو په اصول باندې نه وي پوه شوی هغه پوزیشنونه او د ناستې او د فیر وضعیتونه نه ور معلوم ورته نو کېدای شي هغه اویا اتیا مرمۍ دوه شاجوره وولي درې شاجوره وولي خو دښمن بیا هم ونه ویشتلی شي نو ځکه خو په دې پوځونه کې په عسکرو باندې دوه کاله درې کاله څلور کاله مسلسل تعلیم ور باندې کوي ترڅو هغه وسله خزده کی او دا کافران ګوري د دوی اوس قوت په څه کې ده په رمی کې ده رمی وشتل رسا وشتل کوي او دا رسا وشتل داسې نه کوي چې په کرامت باندې کوي یا د الله تعالی نصرت د دوی په برخه باندې نه فرمولې زده کړي هغه فرمولې سمې تطبیقي نو مرمي سم راځي لګي په خپل قرارګاه کې ناس دی په سمندر کې ناس دی په کشته کې لا مغه ځای نه میزایل راوداغي او راشه دلته د تاب سر باندې راولوي روسان د قزوین له بهیرې نه میزایل شارت کې په شرق کې او لاړ شي الته په سوریه کې په کورونو مجاهدینو باندې ولګي چا کوم ځای نه د نقشې په مخ ته په نخښه کړي په هغه ځای باندې راشي ولګي په حدیث شریف کې بیا د قوت چې هغه په دې صف کې منافقان دي او یا هغه دښمن چې لا تاسو تر اوسه ورسره مخ شوی نه یاست په آینده کې به ورسره مخ کیږي تر اوسه لا نه در معلوم چې تاسو سره به څوک د دښمنۍ په ډګر کې مخامخ کیږي چې غله د دښمنان دي چې ورسته به ورسیږي او یا په صف کې موجود دي در سره خو پټ دي چې تاسو څومره قوي کیږئ نو هغه به در نه ویریږي نو بیا د دې قوت ټکی چې په دې آیت شریف کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د قوت دا ټکی معنا کړی د مسلمانانو ته او فرمایلی دی الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي په تکرار باندې درې ځله فرمایلی دی چې قوت حاصلول د رسا وشتلو ته وایي سم وشتلو ته نه وشتلو ته قوت وایي ځکه کته په یو مرمۍ باندې دښمن وولې سم هوان باندې وولې دا یو مرمۍ د لپاره کفایت کوي پوسټه رنګ شوه او کله سم وشتل نه زده نو مجبور څلور 15 لس شل به ول یا به لس متر وړاندې یا به لس متر ورسې یا به شل متر وړاندې یا به 50 متر ورسته دي مصرف به ډیر کیږي کار به نه کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اصلي قوت چې د هغه څه شه ده رمی ده نه خوشتل دي د وشتلو د پاره په هغه زمانه کې د غش وشتل و نن د مرمۍ وشتل دي نن د میزایل وشتل دي نن د بمونو وشتل دي نن مختلف نور وسایل برابر شوي دي الله تعالی مسلمانانو ته پلاس ورکړي دي د دې لپاره د دو سم علم حاصلول پکار ده کتابونه په دې باره کې لیکل شوي دي کتابونه لوستل پکار دي په انټرنیټ کې کافي معلومات دي هغه راایستل پکار دي په هغه باندې ځان پویول پکار دي او بل د پوهنتونونو د نصابونه نه دي د عسکري پوهنتونونو د حربي پوهنتونونو د کتابونه چي دي دا یوازې خو څه دي دوی لپاره خو نه دي دا خو کتاب دی د هر چا لپاره ده دا کتابونه پیدا کړئ د پوهنتونونو د نصابونو کتابونه دا پیدا کړي لکه څنګه چې دینی علوم د کتاب زده کی دغه سي عسکري علوم هم کتابونه لري خپل نصاب لري خپل مراحل لري خپل تالیفات لري په هغه باندې دا زده کی نو د ایمانی اعداد نورسته بیا بدنی اعداد او د بدنی اعداد نورسته یا سره همزمانه د وسلو استعمال یا تسلیحاتي اعداد د وسلو صحیح استعمال د وسلو ترمیم د وسلو صحیح ساتل د وسلو صحیح ساتل د خپل د اعداد یو برخه ده ځکه ډیر ځل مجاهدین د خپل وسلو له لاسه جوړل شوی دي ډیر ځله مجاهدین د خپل بارود له لاسه جوړل شوی هم صحیح پالل هم صحیح ساتل او هم صحیح استعمالول دا ټول په اعداد کې راځي نو کله چې مادي اعداد پتا کې راشي کله چې ایمانی اعداد پتا کې راشي کله چې بدني اعداد پتا کې راشي نو بیا ته سم جهاد کولای شي بیا د نصرت هغه ظرفیت پتا کې پیدا شي د الله نصرت د الله د نصرت وړ او مستحق وګرځيږي چې تا دغه ظرفیت او دغه استعداد په ځان کې نه پیدا کړي د الله نصرت د نه په برخه کیږي ځکه الله تعالی مسلمانانو ته امر کړي چې څنګه د مانزه امر ورته کړي څنګه د روژې امر ورته کړي څنګه د حج امر ورته کړي څنګه د تقوا امر ورته کړي څنګه د ایمان راوړلو امر ورته کړي دغه سي د اعداد هم امر ورته کړي واعدو د امر صيغه ده اعداد وکوي ځان ورته تیار کړئ تاسو کومه اعداد وکاو په کم وسایل باندې به jihad کولای شو کومه اعداد وکاو په کم وسایل باندې به دښمن ته ماته ورکولای شو کومه اعداد وکاو د jihad مصارف به کمیږي د jihad بودیجه به خوندې کیږي محتاجین به خلاصيږي او که اعداد نه وي نو د یوې مرمۍ په ځای به لس او شل او سل مصرفېږي که د وسایلو سم استعمال وي نو یو وسیله به در سره یو ټوپک به در سره یو مخابره به در سره یو جی پی اس به در سره ډیره مده دوام کوي او که سم استعمال یې نه وي سم پالل یې نه وي سم ساتل او ترمیم یې نه وي نو د لکونو روپیو وسلې به په لنډه موده کې په لږ وخت کې به خرابېږي غورځېږي به بیا به نور یا درته پیدا کېږي یا به نه پیدا کېږي لکه څنګه چې د وسلو سم چلول لازمي دي او ضروری دي دغسې د وسلو سم ساتل او پالل دا هم ضروری دي غو ترمیمول دا هم ضروری دي نو د عسکري اعداد نو ورسته بیا یو بل ډول معلومات دا هم ضروری دي هغه ته عمومي معلومات وایي عمومي معلومات دا چې ته یې خو مجاهد یې خو د شریعت عالم طالب یې خو داسې یو څوک چې د قتال سره د کار ده خو ته په عین وخت کې په یو ټولنه کې وسیږي په یو ولس کې اوسېږي په یو مملکت کې اوسېږي په دغه مملکت کې چې څه عمومي احوال دي څه جریانات دي که هلته احزاب دي که تنظیمونه دي که موثر او متاثر جهتونه دي که پردي تاثیرات دي که هلته یو ډول قومي وضعیت دی د خلکو ترمنځ هلته پټ او ښکارا نور فعالیتونه روان وي په دې باندې بزان پویوي دا په دې معنی باندې چې کوشش وکوي چې هر وخت مجله وګوري هر وخت اخبار وګوري هر وخت نوې چاپ شوی زوړ چاپ شوی کتاب وګوري هر وخت تحلیل او تبصره واوري دی یو چانه په کوم ټکو په کوم موضوعاتو باندې چې نه پیږي ځان ور باندې اسی وانه چوي لیکلې د سره واخلي لاړ شي دی عالم نه پښتنه وکوي دی یو پو سړی نه پښتنه وکوي دی یو مجاهد مبصر او لیکوال نه پښتنه وکوي د داس یو چانه پښتنه وکوي چې هغه ته دا شیان ور معلوم وي چې هغه تاسو تحلیل وکوي او تا په باندې پوي کی په ټولنه کې به ډول ډول نظریات چلیږي په ټولنه کې به ډول ډول فعالیتونه به کیږي په ظاهره به د خیر فعالیتونه ښکاري خو تر شا به یو بلا کفري اهداف پټ وي نو عمومي معلومات حاصلول سیاسي معلومات حاصلول اجتماعي معلومات حاصلول د ټولنې د افرادو اتباعو جهتونو تنظیمونو او د داسې نهادونو یا مؤسساتو په اړه باندې چې د غوي تاثیر په خلکو باندې وي کاغه د تعلیم په مجال کې وي کاغه د میډیا په مجال کې وي کاغه د اقتصاد په مجال کې وي کاغه د سیاست په مجال کې وي په دې باندې بزان پویوي دا به نه وای چې ما ته خو نو بس یوازې جنگ را په غاړه د زه پوښه او توپک پوښه او نخه وشتل پوښه باقي مانده چې په دې کلی کې څه کیږي دا خو د ما وظیفه نه ده نه کته دا یو توپک وچلوي او ټول کال هم وچلوي پوسټه په باندې وولي خو په پوسټه کې به څلور پنځه یا لس یا شل کسان وي دا به یا تسلیم شي یا به مړ شي یا به وتښتي خو یو چا به د تا په کلی کې پټ فعالیت شروع کړی الته الته به په لسګونو او په سلګونو ځوانان به بلاري کوي درته په مختلفو نمونه باندې په مختلفو فعالیتونو کې بلته په کور او کلی کې درته نور خلک بلاري کوي ته به د پوسټې په غم کې هغه په کلی کې درته مخفي قرارګاه جوړه کړي تبه د پوستې په غم کې ته به د خارجي په غم کې چې خارجي وشړې پوسته وشړې اربکای وشړې ملیشه وشړې خو یو چا به د اولاد نه درته ملیشې جوړې کړي په مکتب کې به داسې نصاب ورته ټاکلی په هغه نصاب کې به داسې څه ورزده کړي ورته چې ته بل ځان خبر نه په کور کې به خپل بچی د سبا ورځې اربکای لویږي په خپل کور کې به د بچی د سبا ورځې بې دینه سیکولر انسان بلويږي ولې ځکه هغه په مکتب کې د داس چا نصاب وای چې تور سره جنگيږي خو په ملکی جامو کې به وای په نصاب کې به داسې د مفاهیم او مزامین سره خلط ملت کړي چې په شروع کې به بسم الله په منځ کې به دیموکراسي نو د ټولنې د عمومي احوالو نه به هم ځان خبروي په نصاب باندې بزان پوي کوي په معلم او متعلم باندې بزان پوي کوي په ملک او په دکلی او مشر باندې په دې بزان پوي کوي په ټولنې او په سیاسي جهاد باندې بزان پوي کوي اخبار بلولي خصوصا د مجاهدینو خپل نشریات دا به هم اوري او هم به لولي ځکه مجاهدین د دې حالاتو تحلیل کوي دغه نتیجه را وباسي هغه په مزامینو کې خپل ورونو ته خپل متعلقینو ته د دې صف خلکو ته لیکي د وکاو او د مکاو وضاحت ورته کوي چې دغه کار دی کولو ده دغه دی نه کولو ده د دښمن د سیسې او توتیه دا ورته ورخی تاسو در په ګوته کوي او دا ډیر د افسوس ځای ده چې زه په اکثره ځایونو کې مجاهدین ګورم چې د کتاب سره د مجلې سره د اخبار سره د درسونو سره د دې شیانو سره کار نشته ده خبرونه نه اوري د خبرونو اوریدل او په وضعیت باندې ځان پویول دا ډیر مهم شی وي نو عمومي معلومات هم پکار دي ځکه چې قتال د هر وخت لپاره نه وي جنگ د هر وخت لپاره نه وي خو تعلیم د هر وخت لپاره وي د فساد مخنیوي د هر وخت لپاره وي د کفر پلانونو شندولو لپاره هڅه کوشش دا باید د هر وخت لپاره وي د مفسدینو مخنیوي د غلو لوچکانو قماربازو بچبازو حرامخورو د ظالمانو د کفر د جاسوسانو د دو په خلاف باندې بیدار اوسېدل د غوی د فعالیتونو مخنیوي کول دا د هر وخت لپاره وي او دا په هغه وخت کې ته کولای شي چې ته خبر خوشي ور باندې تا ته خو در معلوم شي چې دی څه کوي بیا به یو مشر ته وای یو څوک په باندې خبروي او که په خپل مشر په خپل به هغه مناسب علاج چې درته در خودل شوی دی په لایحه کې خودل شوی دی په یو راهنمایي کې در خودل شوی دی غي مطابق بیا عمل کوي نورونو مجاهد باید یو ویخ بیداره دلسوزه مهربانه یو داسې څوک وي چې هغه هم او غم یې داوي د تل د پاره کوشش او هڅه یې داوي چې زه د الله د دین پاسبان شم زه د الله د دین محافظ شم دا دې په ذهن کې نه چې بس زه د زر زر مړ شم زر زر د شهید شم لاړ دې شم نه دا شهادت به په نیټه راځي دا که ته څونه کوشش وکوي دا به په هغه ورځ راځي چې څنګه درته الله ټاکلی او چې الله درته نه یې ټاکلی چې ټول عمر پسې وګرځې سرګردانه نور به ټول ملګري شهیدان شي خو تا ته به الله بل څه ټاکلی یا به تا نه الله بل کار اخلي مجاهد باید ویښ وي بیدار وي په وسله باندې پوه وي په زړه باندې مهربان وي په تقوا باندې سنبال وي په ټولنه کې د یو مصلح انسان په حیث باندې ووسیږي د فساد مخنیوي وکوي د ظلم مخنیوي وکوي د دښمنانو په توطیه او د سیسو په دې باندې پوي وي مطالعه وکوي اسلامي تاریخ ور معلوم وي د آینده په اړه باندې یو نظریه مشوره یو تصمیم یو رائے یو چا سره شریک کی دی یو چا نه زده کی د خپل کلی د خپل ولس د خپل قوم د بهبود لپاره یو سنجش وکړي یو تدبیر جوړ کړي داسې یو بیدار انسان ځکه مجاهد دا د جهد نه اخستل شوی دی جهاد دا د جهد نه اخستل شوی دی او جهد وای مسلسل کوشش ته ستومانه تیرولو ته چې ته جنگ وکوي وکوي په مکتب کې الته په میلیونونو ماشومان درته د فاسدوي د نصاب لاره نه نو خو تا یې نن یو دښمن ورمړ که سبا ته د تا له اولاد نه په زرګونو دښمنان نور د تا په خلاف باندې جوړ کړي دي نو جهاد یو همه جانبه عملیه ده په دې کې یوازې ډزې او یوازې قتال یوازې منډه یوازې زحف پروت دا نه دي بلکې دا داسې یو همه جانبه شامله هر اړخیزه عملیه ده چې په دې کې به هم دښمن ته پام وي هم د دوست ته پام وي هم د وسلې ته پام وي هم د خپل ځان ته پام وي هم د ماضی نه عبرت اخلي هم د راتلونکي فکر کې نو بیا ته یو صحیح مجاهد کېدای شي او دا ټول په هغه وخت کې کیږي چې ته عزم ولري او د داسې خلکو سره ته کینې ناسته پاسته وکړي چې د تا راهنمایي وکوي او د هر وخت لپاره ته کتاب د ځان سره ولري د نیکانو خلکو سره اوسېږي او خپل وخت ضایع نه کړي که جنگ و جنگ وکړه که جنگ نه و مطالعه وکړه نن سبا خو کتابونه دونه اسانه شوي چې 15000 کتاب په یو موبایل کې اچولای کی کې د ونې لاندې ګوري کې د دیوال سوري ته ګوري کې پیتاوي ته ګوري کې په بلستان کې دننه ګوري کې په چریکي بستر کې در سره ګوري موبایل د خلاص کو کتابونه پکې راواړه او مطالعه کوي ګور د حدیث کتابونه شته پکې د تاریخ کتابونه شته د سیرت کتابونه شته د فقه کتابونه شته درسي کتابونه پکې شته صوتي کتابونه پکې شته شرح پکې شته په आवाज باندې شرح شوی دي په زرګونو بیانونه د علماو شته چې وخت درنه ضایع نشي کله چې وخت درنه ضایع نشي نو تاسو وخت به قیمتي شیانو باندې لګي او چې کله په قیمتي کارونو قیمتي شیانو باندې تاسو وخت لګي تاسو به ورسره قیمتي کیږي چې کله تاسو قیمتي کیږي په تاسو کې به قوت پیدا کیږي د دښمن سره د مقابله استعداد به درکې پیدا کیږي او چې د مقابله استعداد درکې پیدا کیږي نو ښه مقابله به کولای شي چې ښه مقابله کوي نو بیا به ښه ازادي ګټي ښه نظام به جوړوي د الله دین به اقامه کوي او د الله د دښمنانو مخه به نیسي نو په دې ترتیب باندې به د ښه جهاد کولو کوشش کوو په دې ترتیب باندې به د ښه مجاهد کېدلو کوشش کوو مجاهد کېدل یوازې دا نه دي چې ته ویښتان وګده که او ته بس ځان داسې شډل پډل غوندې جوړ که او ورځ په منظرو باندې تېروه او شپه په بندارو باندې تېروه او یوازې بس په ټوپک کې زونډای منډای ځوړن کم دغه پورته پورته کوه په دې باندې سړی نه مجاهد کیږي جهاد هم یو عمل دی او هم یو نظره او عقیده ده عقیده او نظریه به په تصور او په روح روان کې راولي او عمل به په لاس او په خو په جوارح او په اندامونو په دې باندې راولي او الحمدلله دا وری تر ډیره حد پورې دا جهاد د منګه په همدغه ترتیب په همدغه شکل باندې روان دی د کفارو یو 50 مملکت راغلی وو همدغه تاسو غوندي نیکان نیکان الکان ته الله توفیق ورک کشرانو کشرانو خلکو ته الله توفیق ورک د کفار ته ماته ورکړه او د دوی تبلیغاتي وسایل د دوی رادیوګانې د دوی تلویزیونونه د دوی سټلایټونه د دوی سریالونه د دوی کانفرنسونه سیمینارونه د دوی پوهنتونونه نصابونه مکتبونه د دوی مشاورین د دوی کارپوهان په زرګونو زرګونو مؤسسات د دوی دا ټول الله ناکام کړ په مقابل کې څو داسې خلکو ته الله توفیق ورکړی دی چې هغه د جهاد توجیه کوي د جهاد د رهنمایي لپاره د مجاهدینو د رهنمایي لپاره لیکنې کوي د مجاهد او د مجاهدینو فتوحات د مجاهدینو پیغام د مجاهدینو صوبې د مجاهدینو فتح د مجاهدینو عملیات دا ویډیو کوي دا تصویروي دا تاریخ ته رسي دا د دنیا ولسونو ته رسي دښمن دی او حادثې نه انکار کوي سبا ته مجاهد دسي ویډیو په سره وباسي د ټول دنیا په مخ کې دښمن رنگ زیړ شي دښمن اعلان وکړي چې تیاری د منګه بیړنۍ ناشته کړې ده مجاهد سبا څو ټوټې تیار ورته راوباسي شهر ټوټه بیل بیل پرته وي وې دې ته بیړنۍ ناشته وایي بیړنۍ ناشته خو دې ته وایي چې د تیاری کومه پرزه خراب شي او دای په دې وویریږي چې کزه نور جریان ورکم د حرکت ته پرواز ته نو بل ویګم نو په احتیاط باندې امانت یو ځای کینی او خلک ته نه په آرام ښکته شي دې ته بیړنۍ ناشته وایي د د تیار په هوا کې څو ټوټې شوي د بیړنۍ ناشته بولی مجاهد سبا ویډیو ورپسې راوباسي یا کامره باندې ټوټې ورته عکاسي کړي دستي فیسبوک ته ورکړي انټرنیټ ته ورکړي رسمي کانال نه خبره کړي نو بیا دوست هم پوه شي پې باندې چې پرون دښمن دروغ ویلی وو دښمن هم پوه شي چې پرون دوی دروغ ویل دغه حیثیت ولویږي د مجاهد دعوا قوي شي ولې ځکه مجاهد دا ورې مطبوعاتي آمادګي ورته نیولې ده په هره جبهه کې کامره شته په هر ولسوالۍ کې مطبوعاتي نماینده شته په هر ولایت کې مطبوعاتي نماینده شته ده هر پیښه چې کیږي په افغانستان کې دا د 1500 دقیقو نه نیولې تر 150 دقیقو جریان کې دا په 15 ژبو کې ترجمه کیږي او ټول دنیا ته په دې نیم ساعت کې دا رسیږي هر خبر هر پیښه چې کیږي فورا په کوم ولسوالۍ کې کیږي په کوم ولایت کې کیږي کوم کلی کې کیږي هغه مطبوعاتي نماینده فورا مرکز ته خبر ورکي مرکز هغه خبر اخلي فورا خلک الته ورته ناس دي هغه په څلور پنځو ژبو کې ترجمه کوي په پښتو کې ورته راځي په فارسی کې ورته راځي په عربي ته اردو ته انګلیسي ته عربي ته دوی ته ورسره ترجمه کوي په پنځو شپږو ژبو باندې په مختلفو وختونو کې دا ترجمه شي دنیا ته ورسیږي نو دا کار دوی ولې کولای شي ځکه چې اعداد یې ورته کړی ژبې ورته زده کړې دي شپې ورته رڼې تیرې کړې دي علم ورته حاصل کړی ده وسایل ورته آماده کړي دي دا ور دي نسل د روزلو لپاره یو ترتیب ورسره شته یو سنجش ورسره شته ده د مجاهدینو د روزلو لپاره کتابونه کتابچې مجلې وسایل درسونه ویډیوګانې فلمونه ګوري دا فلمونه دا ور دومره کار وکاوه د جهادي فلمونو چې یو یو فلم چې سړی ګوري یو یو فلم که په هغه کې دوه درې فدایان شهیدان کیږي نو د یو فلم په کتلو سل کسان نور فدایت ته آماده کیږي سل کسان نور استشهادي ته آماده کیږي د خلکو ایمان ورسره تازه کیږي عملا د اسلام غلبه ورته الته خلکو ته تمثيلي ورخودل کیږي چې ګوري الله تعالی څنګه نصرت ورکړی دی څنګه د دښمن زړه ته ورننه وتلی شي څنګه د ټولو بندونو نه تیریږي څنګه دی الله توفیق ملګری دی څنګه الله دښمن وړندوي چې دی نه ویني او دی مجاهد د نن منځته ورځي څنګه الله تعالی لس 15 مجاهدین د 15 زره کفارو په منځ کې په یو لوی قرارګاه کې لده هلمند کې چې کم بیشن قرارګاه درې څلور ورځې مجاهدینو مسلسل شل 15 زره کفارو په منځ کې الته مقاومت وکاو او دا ټول ارڅ په ژوندۍ ډول باندې عکاسي کیږي او د عکاسي کېدلو ترڅنګ د دې تاریخ هم زمانه لګیا د لیکل کیږي الحمدلله سبا ته څوک د دې نه انکار نشي کولای چې موږ دا کار نه وکړی یا د موږ له جهاد نه د موږ له بری نه څوک انکار نشي کولای چې تاسو امریکا ته ماته نه دا ورکړي بلکې په خپل به دا شواهد گواهی ورکړي چې امریکایان هم دلته ماتې خوړلې اروپایان هم دلته ماتې خوړلې او نور د دوی ملګري چې څون راغلي دوی دلته ماتې خوړل ځکه تصویري شواهد هم موجود دي تاریخي شواهد هم موجود دي ویډیو شواهد هم موجود دي د صحنه شاهدان هم الحمدلله شته دي بل فرض کې یو وخت د صحنه شاهدان وفات شي سپینګری شي مړ شي سل کاله بعد به هم د مواد پراته وي نو دا ولې ترتیب ورته په اعلامي مجال کې ورته نیول شوی دی او الحمدلله تاثیرات تاسو په خپل ګوري دا موږ تاسو په خپل د همدغو وسایلو نه متاثر شوي د همدغو کتابونو نه د همدغو فلمونو نه د همدغو عملیاتو نه د همدغو ویډیو کلیپونو نه متاثر شوي یو د ایمان جذبه را کې څپاند شوی ده قرباني ته آماده شوی یو کنه موږ تاسو خو د داسې کورنۍ نه چې د هر چاپلار د مولای د هر چاپلار د شیخ الحدیث د هر چاپلار د قومندان خو د چا پلار غریب کار دیقان دی د چا پلار دکاندار دی د چا پلار بزګر دی د چا پلار یو تاجر دی د چا پلار یو بل داسې غریب سړی دی خو زامنو ته چې ګوري د همدغه د مجاهدینو د مطبوعاتي وسایلو نه متاثر شوی دی د الله لارې ته راوتلی دی قرباني ډګر ته حاضر شوی دی او هر یو الحمدلله قهرمان دی هر یو دی یو یو فوز په مقابل کې مقاومت کوي ځکه چې ایمانی اعدادم الله ورته په نصیب کړی دی